لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون دا سورة سورة الأنبياء دي او سورة الأنبياء ورته ځکه وایي چې په دې کې د انبیاء علیهم السلام ذکر په شکل د دلیل نقلی باندې ډیر راغله دی ول سمبیا په کې ذکر کړی دی په دې وجه باندې ورته سورۃ الانبیاء وایي او د مخکینی صورت صورت طه سره ربط په دې شکل باندې دی چې په صورت طه کې تشجیع په دعوت باندې چې دعوت چلوا داعی تر داعی ته آداب خودل او په صورت انبیاء کې تذکیر الغافلین دی چې کم خلق ته دغه دعوت نه غفلت کوي بے خبری ته نه کوي نو هغه ته زجر ور کوي دا رنګي په صورت الانبیاء کې ورته د موسی علیه الصلاۃ والسلام نه دلیل نقلی پیش کړو نو په دې صورت کې با دلایل نقلیه ورته پیش کوي ګڼ د ولس پیغمبرانو نه دغه رنګي په مخکینی صورت کې سورۃ الانبیاء کې ورته آداب د دعوت خودل نو پدې کې به د بعض شبهات او چې بعض اعتراضات په داعی باندې خلق کوي نو داغي جوابات ورکړي دا د دې صورت د مخکې صورت سره ربط ته نورم غني طریقو سره جوړې دي شي دعوه د صورت سره نو دعوه د صورت او مقصد د صورت هغه د تذکیر الغافلین کم خلق چې غفلت کوي بے پرواهی کوي د قران نه د توحید نه د الله جل جلاله د دین نه نو هغه ته تذکیر ورکي هغه را ویخی هغه را بیداری او دا تذکیر چې ورکي نو کله با د دې لپاره دلایل عقلیه ذکر کړي په دې صورت کې پاغي سره به را بیدار کړي کله با وتزجرون ور کوي زجر می تاسو ته ویلو چې دا هغه هغه بد اوصاف ذکر کړي هغه به یولس په دې صورت کې زجرونه ورکی دغه رنګي کله با تذکیر الغافلین وی غافل خلق بے پروا خلق ته اسلام او د توحید او د قران نه هغه برا بیداری پس سره چاغوی تبا د غفلت په باره کې مختلف تعبیرات په ته ذکر کوي کله په لفظ د غفلت راوړي کله په لفظ د انکار راوړي کله په لفظ د لا يعلمون د عدم علم راوړي دغه شان تعبیرات ته په دې صورت کې کوي چې دا خلک را بیدار شي او د دې لپاره با تقریبا اته تعبیرات پروړي دغه رنګ په صورت کې با د تذکیر الغافلین د لپاره اکرام المستجیبین کم خلق چې د الله تعالی دغه دعوت دغه وحی دغه قران دغه شانتی دا کتاب او دا دین او دا توحید اومني نو دا هغه الله تعالی اکرام او عزت څنګه کوي نو دا به د ولس پیغمبرانو چې کوم واقعات ذکر کیږي هغه په شکل د اکرام المستجیبین باندې چې یعنی هغه خلق چې هغه دغه دعوت منلې ده دا وی الله اکرام څنګه کړی دی نو دا بم د تذکیر الغافلین د پاروی چې دا غافل خلق را بیدار شي چې ګوره په دې دعوت کې دا فائدې دي او کله به تذکیر الغافلین وی او هغه با زجر ورکی پشپغو اعتراضات رضوی باندې هغه به ذکر کړي نو په دې طریقې سره با صورت سکیږي هغه با صورت با اسلوب د خپل داوا په دې طرز باندې ثابتې بیا په دې صورت کې تقریبا پنځه بابونه دي اولنې باب د دې صورت چې ده هغه تر پنځه لسم آیات پورې ده او په دې اولنی باب کې وا د ټولو نه اول زجر ورکی تخویف بم ورکی چې قیامت را نږدې شو دا دمکی دا تخویف دی ورسره به فورا زجرونه شروع شي نو اول به زجر ورکي پشپغو مراتب د غفلت باندې چې خلق په غفلت کې پراته دي شپږ قسمه غفلت ته پدوی کې د غفلت شپږ مرتبه دي اول غفلت او بے پروايي ده دویم نمبر اعراض د مخ اړای بیا چې کله ډیر غفلت سی واش دریم نمبر بیا لعب ده د قران او سنت پورې ټوکی شروع کی سلورم نمبر بیا څه شه د مشغله ده بیا بل شه مشغله اونیسی شرک او کفر او د اسلام مقابل خبره او پنځم نمبر بیا د دوی هغه پټه مشورې دي او شپږم نمبر بیا ظلم او انکار دی ظلمن عنادن هغه انکار بوفي او د دغه شپګو غفلت د دې شپګو اسباب د وجنات د شپګ مرتبه د غفلت پچا کې راشي نو هغه بیا اعتراضات شروع کی نو شپګ اعتراضات کوي یو اعتراض داوی چې مونږ نبی ځکه نه منو چې دا د مونږ غوندې بشر دی دویم اعتراض داوی چې دا جادوګر دی او د چکم شعر اوړه دی هغه جادو دی دریم اعتراض داوی چې دا کمی خبرې چې دین او دا ګډې وډې خیالي خبرې دي سلورم اعتراض داوی چې دای د ځان نه جوړی کړی دي پنځم اعتراض دای چې دا شاعر دی شپږم اعتراض اخیری دا اعتراض کوي چې دته مونږ ته معجزه پیش کا نو د شپګو غفلت د شپګو اسبابو د وجنه بیا شپګ اعتراضات دوی کوي نو هغه به ته ذکر کی دا دواړه خبره به تر پنځم آیات پوری دا غینه ورستو بیا زجر ورکی د دوی په عناد باندې او جواب ورکی په وم آیات کی او په اتم آیات کی د دوی د هغه سوال چې اول دوی اعتراض کړی دی چې ته خو زمونږ غوندې بشر مونږ دې ځکه نه منو نو دا غي جواب بو ته بیا ورکی په ومه واته آیات کې او بیا د هغه نو ورستو په لسم آیات کې با دوی د دویم اعتراض جواب هغه ورکی هغه جواب بو سره ورکی او دا غین اورستو به بیا تخویف شروع کینو دنیوي تخویف پاول ور کی د دنیا عذاب نه وته ذکر کی بیا به اخروی تخویف په سره سکی هغه په اخره کې ته اشاره وکړي نو دا به د صورت د اول باب خلاصي اول شپږ مراتب د غفلت بیا شپږ اعتراضات د دوی بیا دا غین ورستو د دوی د او اخیرنی اخیرنی اعتراض جواب اول کول او دو اولنی اعتراض جواب بیا ورستو کول او بیا دا غین پس تخفیفات دی بس دغه خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم رانیز دیشو خلقتا حسابهم حساب د دوی یعنی وخت حساب د دې قیامت را نږدې شو او سوال دا دی اقتربت معنی د دنا دنو ون شدیدا امام رازی تفسیر کبیر کې لیکي چې دنا دنو ون شدیدا ډیر زیات را نږدې شو سوال پیدا راځي چې دا څومره را نږدې شو قیامت دا خدا دې سوار لسته وکاله برابر شو خو لیکن قیامت خورا نه نو جواب دا غي دا لچنا رانیزدی په دې معنی سره شو چې ګوره بس تا ته مخه تر روان دی یو دویمه خبره دا درانیز دی په دې معنی سره شو چې د دنیا ډیر وخت تیر شوی دی لک پاتې دی نو چې هغه لک پاتې دی خو لګ رانیز دی دی بیا کنه که زیات پاتې شي زر کاله دو زر کاله دي شي خو تیر شوی په زرګونو کلونه دي نو لہذا دا د هغه په نسبت سره نږدې دی اقترب للناس حسابهم دا وهم فی غفلت معرضون او دوی چې دی فی غفلت په غفلت کې دوی په بے پرواهی کې دی غفلت غنا خبرتیا جهل نه دی چې ته وا چې دا خو به عذر شي نه دی بے پروايي کې ہدایتونو نه معرضون او مخ اړون کې دی نو دوا مرتبه د غفلت بیان شي اوله مرتبه د غفلت بے پروايي ده هغه په لفظ د غفلت سره بیان کو او دویم مرتبه د غفلت بیا اعراض دی چې غافل شي بے پروايي کوي د آیاتونو پروا نه کوي نو بیا ته اعراض کی مخت واړی نیمنی دا وشي ما یاتیهم من ذکرن نراد دوی تکما واخ من ربهم نه طرف در خپلنا محدث النبی الا استمعوه مگر دوی ورته وګ دی او په داسې حال کې چې وهم یلعبون دوی لوبه کوي لوبه کوي څه مطلب دی یعنی هغه پورې ټوکې کوي هغه ورته ته غپ ښکاری که وګ ورته اول دینه او که کیک دی ورته نو هغه اسه بطور غپ شپ او بطور استهزاء چې د بدی پورې ټوکې کوي محدثن باندې چې دیت نوې وحی ناراضي طالبان ملګری چې کوم وی هغه په دې ځای کې پیو اعتراض راځي هغه اعتراض دا چې یاره معتزله وای چې موږ د تویلو چې کلام القرآن چې دا کلام الله نه دی او دا قدیم نه دی بلکې دا حدیث دی ګوره قرآن کې الله خپل وایي چې محدثن هغه نوې نوې وحی منګه وایي چې نه دلته محدث چې دی دا نوې په دوو معنی سره ده یا په دې معنی سره چې تازه تازه راځي را کوزیدو کې نوې ده دا نه چې په جوړېدو کې نوې ده الله تعالی غنې نوې جوړه کړې ده نه دا خو قدیم کلام دی خو لیکن راکوزیږي نه وي دیمه خبردار چې دوی به نه وي ګڼله دوی نه وي په دې ګڼله دوی وی زمونږ د زور دینو هغه زور دین را لتا په دې نوې وحی باندې سکړو وران کړو نو دوی به دا خبره کوله تا نوې دین را استدې نو په دې اعتبار سره لاهیتن قلوبهم لاهیتن مشغول دی قلوبهم زړونه ردوی د دوی زړونه مشغول دی په لهو او په لعب باندې دوی په ګډ وډ باندې سر دي دا د قران او سنت نه دوی مخ اړولې دي دا سلورم صدقه شو تعبیر شو دغه فلتنا دریم لعب شو یلعبون سلورم لاهیتا لهو شو پنځم نمبر وا اثر النجوا نو کله چې پکې دا مرزونه راشي نو وا اثر النجوا پټو کی جرګه اے جرګی شروع کی د قران خلاف د حدیث خلاف د دین اسلام خلاف پټ جرګی شروع کی دا ترقی وشو اول نه صرف بے خبری و صرف بے پروايي و رو رو ترقی کوي دا کافر دی تا مہر وای چې غرور په مہر لګي اول د بے پروايي وکړه نو هغه لګ وانته کې تورواله په ځړه راغی بیا اعراض کو بیا قرآن پورې ټوکې شروع کړې بیا ځان مشغول کړو بیا دا غینا پس څوک دا غی خلاف جرګې شروع کړي فق الذين كفانوا ظلموا چې ظالمان دي ظالمان ظلم ما تاسو ته ویلو کله په معنا د شرک سر راضي په قران کې کله په معنا د ګناه سر راضي دلته ظلم په معنا د عنایت سره دی او دا ډیرو ځایونو کې تیر شو مخ کې چې ضد کوي زیدی کافر دی دا نه چې نه دی پویا پویا دی خو لیکن نیمه نی ضدن او عنادن نه مني نو دا شپږم تعبیر شو د غفلت شپږ مرتبه ذکر شوې اوس د دین پس دوی شپږ اعتراضات کوي یو اعتراض دا دی هل هاذا الا بشر مثلکم وین دا پیغمبر الا بشر مگر بشر دی مثلکم تاسو غوندې نو د خپل ځان غوندې بشر په څنګه روانيږي داغه تابعداري مکوي ستاسو غوندې سړی دی کنه پس وته ترجیح حاصله ده دوی دا خبره کوي دوی می اعتراض کوي وي افتاتو نسحرا آیا تاسو راځي جادو ته مطلب تابعداري د جادو کوي جادو معنی قران ته جادو وایي قال نو او دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم دے په جواب دغه خبرو کی قال نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ربی رب زما چه دے یعلم القول پی جنی وینا تاسو په سماء په اسمان کی والارض او پزمکا کی څه مطلب تاسو پټی جرګی وکړي دا پټی جرګی الله تعالی معلومی دي که تاسو په اسمان کې خبرې وکړو که په ځمکه کې وکړي الله ته معلومي دي او هو السميع او الله تعالی اوریدون کې د ویناګانو تاسو د فجرګو کې او العلیم پوهه د فسازشونو تاسو باندې تاسو د سازش نه خبر دي بل قالو اضغاث واحلام دای بل اعتراض دریم بل قالو بلکې دوی وای اضغاث احلام خیالات دی ګډ وډ اے ادغاس مرته ویل او جمع د دغستا دغه ته وای هغه ګیډی ته وای هغه د لرګو هغه کم دغه ته ته اوتړی کنه وزکه غو نه جوړ کی او پاره کې شنا او وچ لرګی را جمع کی نو هغه ته ته وای هغه ته دغس وای او احلام جمع د حلم حلم خیالات او دارنګ ګډ وډ خوبونه نو دوی وای دا خیالات دی ګډ وډ خیالي شی د ځان نه وای جوړ کړی دی ها بل افتراه بل اعتراض کوي بلکې د ځان نه وای جوړ کړی دی خیالاتم دی خو قصدن جوړ کړی دی د ځان نه جوړ کړی دی دروغ باندې الله ته نسبت کړی دی افترا ده بل هو شاعر پنځم اعتراض کوي بل هو شاعر بلکې دې شاعر دی نو شعر خود اکثر دروغ پکې وي نو لہذا دا دروغ کلام دی فلیاتنا بیاات نشپغم اعتراض داو کی وای فلیاتنا بیاات را جوړی مونږ تکما معجزہ کما ارسل الاولون پشان د هغه چرالې ګلی شوی په خوانی پخوانو پیغمبرانو چې څنګه معجزې راوړې وي هغه شان معجزې دې مونږ ته راوړې مونږ به اله ومنو نو دا تر دې پوري اول شپږ مرتبه د غفلت شوي بیا د دوی شپږ اعتراضات شو چې دا اعتراضات وکړل اوس قران کریم د دې بعض اعتراضات ته سره توجه نه ورکړي او بعض اعتراضات جواب کوي نو دوه اعتراض جواب کوي اخیرنه اعتراض جواب کوي فلیاتنا بیااتن معجزه ول نه راوړي معجزه دې مونږ ته راوړي کنه نو ما تاسو ته بار بار ویلو چې معجزه خو یو ته راوړي وي خودی بداوی چې هغه معجزه راوړ چې مونږ یې غواړو هغه معجزه راوړ چې کوم په خوانو پیغمبرانو راوړي وي الله دا غي جواب کوي ما امنت قبلهم من قريه ایمان نو راوړ مخکې د دوی نه من قريه کم خار والا او کم وطن والا او اهلکناها چې مونږ تبا کړل نو افهم یؤمنون آیا دوی به ایمان راوړي هغه مخکنو ته معجزې را لېګلې وي هغه ایمان راوړو نه راوړو هغه می بیا تبا کړل نو دای په معجزو سه ایمان راوړي چې دوی ته خامخا هغه معجزې راولېګم هغه معجزې خو ما په قانون قومونو ته لېګلې وي د دوی ورونه هغه د دوی غوند کافر او هغه په کفر کړو هغه نه منلې دې به سو مني وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم دا د هغه اول اعتراض جواب دی اوس هغه اولنې اعتراض دوی دا کړو وی هل هاذا الا بشر مثلکم نه دا مگر تاسو غوندې بشر دی نو بشر ویلا پیغمبري الله وی وو ما چې د دینه مخکې څومره پیغمبران لېږلي دي نو لال دی شي د پخوانو علماو نه د پښتنو کی چې هغه مخکینی پیغمبران سړیو ته فرشتي وي فاسالو اهل الذکر نو پښتنه دیو کی د علماو نه اهل الذکر د ذکر والاو نه هغه علما د وحی هغه علما د کتابونو پخوا آسمانیو دا غي نه د پښتنو کی ان کنتم لا تعلمون جسدن جسه لا یاکلون الطعام چې خوراک نه کوي و ما کانوا خالدین او نو هغه په دنیا کې همیشه پاتې شوی په همیشه پاتې شوی خلقم نو بلکې هغه بیا وفاتم شو لا مړل د دنیا نه ثم جا ها ثم صدقناهم الوعد بیا پورا کړمږه دا وای سره وعده نو هغه پیغمبران چې راغلي خپل قومونو نو منلي چې نیو منلی الله وای ما وسره وعده کړو چې به مدد کوم نو موږ وسره غو وعده د مدد پورا کړه فان جیناهم نو بچ مکړل دوی ومن او هغه څوک نشا او چې موږ غوښتل څوک مؤمنان دا وی تابعدارانو سو اهلکنا المسرفین او تبام کړل هغه زیاتی کوونکې زیاتی کوونکې د حد نه تیر وتون کې مشرکان خلک هغه متبا کړل فيه ذکرکم چې پاره کې نصیحت ته ستاسو د پاره پاره کې ستاسو د پاره نصیحت ته یاداشت ته نصیحت ته یا فی ذکرکم بعد معنی کی پای کی شرافت ستاسو دی عزت ستاسو دی پای کی افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لئ عقل نکار ناخلی چې عقل استعمال کوي وګورئ دی قران ته دا څنګه کتاب دی په دې باندې ځان کوه کې غفلت کم ختم شي محسوس کو بعثنا عذاب زمونږه او ویلی دو را بغی ورتا اذا هم منها يرقدون نو ناتا په باغوی منها د عذاب نا يرقدون منډه وهون کیو تخدیدون کی بو اے رکد اصل کې وای پوند پمزک باندې وهل مطلب دا هغه ټیم کې چې سړی کله ځان منډه ته جوړي نو منډه به والی الله ویلا ترکدو الله تر طرف نه ورته ویل شو لا ترکدو منډه ما وهی تسالون تاسو نه پوښتنه کولی شي تاسو را حساب کیږي او درېږي اوس چرته تختی دا معنا یو معنا دا دا یا لعلکم تسالون دې لپاره چې تاسو نه پوښتنه او غوښتلی شي اے اسی وته بطور تحکم دا ویخه الله تعالی ور پوری اسیو استهزاء غندې کوي چې تخ تما واپس راشه غمال تا لعلکم تسالون تاسو نه غمال غختل شي مونږ د تاسو نه لګ مال غواړو مونږ ته لګ مال راکې دا خپل نه ته په ډیر مس وکنه اوس د غمال څخه فائدہ درکې راشه قالو نو دی بوی یا ویلنا ها یخصوص ته مونږ لرا ان کنا ظالمین یقینا مونږ ظالمانو فما زالت تلک دعواهم نو همیشه بوا تلک دغه خبره دعواهم دعواهم فریاد د دوی بلنه د دوی بوا یعنی دا بر دوی فریادو دا بر دوی استغاثه وا چې بار بار وی انا کنا ظالمین انا کنا ظالمین دا به وظیفه جوړ کړه و ما جعلناهم حتا جعلناهم حتا چې او بغیر ظلمون دوی حسیدن دل دل لو کړي شی حسد حساد لو ته وی لو کړی شي وی ریبلی شي وی ختم بم کړل خامدین او پزای باندې ساړه پراتو خمود خامد کتا ته خیال کړی هغه کروټه سړی بلکی نو چې بلشي بلشي نو بیا هغه مړشي نو چې مړشي بزای باندې داسي هغه ته بوای کس کروټه پرته را هغه کلکه ده خو چې ګوتې ورړي هغه داسي یری وي مکمل ختم شوی الله وای دا شیان متنه جوړ کړل دغه خلکو دې ته وایي تذکیر بل بالتخویف دا تذکیر بالتخویف شو نو درې قسمه تذکیرات ورته ورکړل څلور قسمه یو قسم تذکیر بمراتب الغفلت و دا غفلت ته کدا ته غفلت کې کدا اعراف کې دا د بی پروايي دا فریق دا بیا تذکیر ورکړو بالمتاع استفتاء چې شپږ اعتراضونه کوي دا غلط دي بیا تذکیر ورکړو په کتاب سره چې راشي قران منسیت واخلي بیا تذکیر ورکړو په تقلید سره په دغه نه پويږي د پخوانو قومونو عذابونو ته وګوره او یریګه مکه ودا کار مکه دا تر دې پوري د تذکیرات اربعه وي دا څلور تذکیرات ورکړل